وتا ولا خوف علیهم نبی ویر په دوه باندې ولا هم يحزنون او نه بغم جن نو يهوديانو نه بعد نصارا نصارا يهودي نصران جمع ده او د دې نسبت نصارا د نصران جمع ده او د دې نسبت نصران یو سړی طرف ته کیری د دې سړی نام یا ناصره کله یو اخکلی طرف ته دې دو نسبت کوسی دو ته نصرا زکه وایي چې حضرت عیسی علیه نبینا علیه الصلاۃ والسلام دو ته ویل چې من انصاری الی الله الله په دین چې بده ما امداد څوک کوي بدو ته چې نحنو انصار الله او یا ځکه چې دوی خپل منځ چې دی بل امداد کو ځکه نصارا او توایو خو برحال نصارا د حضرت عیسی علیه نبینا علیه الصلاۃ والسلام منون کیو یو بل ټکی دا مسیح دی چې فرق ده مسیح چې کوم دی دا انجیل اربعه منی سلور انجیلان انجیلان منی حضرت عیسی علیہ السلام باندې کوم کتاب نازل او هغه انجیل او دو سلور انجیلان منی او اصل انجیل چې کوم دا هغه محفوظ نه ده اوس چې کوم معتبر انجیل نه چې هغه استعمالي دي ان انجیل متا ده د متا د حضرت عیسی علی السلام خاص شاګردو حواریو د سره ډیر وخت تیر کړو به حضرت عیسی علی السلام وفات نه بعد حضرت عیسی علی السلام اسمان ته پورته کېدلو نه بعد د دې حضرت عیسی علی السلام زندگی باندې کتاب ولیک پیدایش نه تر اخر رسې منځ کې حضرت عیسی علی السلام اقوال هم ذکر کړل د دې ملفوظات په ذکر او اوس د انجیل دی غوښایو مجموعه نو چې کوم نصارو هغه نصارا هغه د عیسی علی السلام منون کې وو او چې کوم مسیح برادری او دوای کې مسیح برادری د نور خلق دي دا هغه گمراه خلق دي چې عیسی علی السلام الله سره شریک وګڼو دوی چې درې خدایان دي او دریو چې هر یو مستقل خدای ده او بیا دغه دریو نه یو خدای جوړي او دوی چې الله پاک روح چې کومه ده هغه د عیسی علی السلام چې حلول کړی ده د وجود تورنه نه وته او عیسی علی السلام ته الله پاک زوی کړ دا گمراه دي دا مسیح برادری نه دونه مراد نصارا مراد دي چې کوم دی حضرت عیسی علی السلام منون کیو هغه خلک صابئین او صابئین صابی صابی یک سړی ته وایي خپل دین پرېر دی مکی مشرکینو نبی علی السلام مبارک ته صحابي ویل ځکه چې د دې دو دا خیالو چې د دې پلان نیک دین پرېړ دو حالانکه ته هغه دینو کې اختیار کړای نه نو کنه دې پلان نیک وای نو دل وجه نه بده ویل چې دا صحابي سو چې څوک په دین اسلام به قبول کیږي ته بدو صحابي ویل چې پلان نیک دین پرېړ دو او دینه مراد دی په تفصیل چې مختلف غدی خو یو قول دا دی چې د حضرت یحیی علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام دی ایغه منون کی خلقو دی ایغ په نقش قدم منون کی خلقو شاته به دو عقیده خراب اصله او د دینه دامل میږي ګورا مسلمانان يهوديان نصارا او سبيين دا ټول د اسماني کتابو منونکي چې دونی جات په ایمان او نیک عمل چې د نور خو هر چا د پر دا معیار ده څوک په بغیر د دین نه خلاصي ایمان او نیک عمل ایمان بر رہی او به نیک عمل کې ډېر خلک په دې خبره خطا سي او تکبر په چې پیدا سي پلار نه کې نه کی کنه به دې دې بل چا خبره منلو ته تیار نه دې دې بل چا خبره ارویدلو ته نه تیار دا څوک چې موږ ته مسلې کوي خپل عمل نه کوي علم نه یو سره ا دور قدرې پلار نه کې الف تیر سلې هغه نیک خلق تیر سلې نو دین د پاره ټول خلکو د پاره معیار دی نجات ترای دا من امن بالله چې چا ایمان راوړ په الله باندې ول یوم الاخر په ورځ د اخرت باندې وعمل صالحا نیک عمل کو ایمان ایمان نه باندې نیک عمل ضروری ده کنه جنت ته پاره یو د دخول اولی یو د حکومت د دخول ثانوی چې چا ایمان دا به جنت ته دخیلی من قال لا اله الا الله دخل الجنه چې چا ویل چې لا اله الا الله اب جنت ته دخیلی حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ هغه نبی اسلام مبارک په سیف سورای من دي شاته ناسو چې نبی اسلام مبارک دا خبره وته وکړه نو د فورن ارزو کو و انسرا و انسرا کا او د الله نبی کغلای کړي کزنای کړي نبی علیہ السلام مبارک غلای سي لشکي چې لاړل بیا ویل من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا چې لا اله الا الله ویل به جنت ته داخلي شي نو لشکي ورا پاته بیا نبی علیہ السلام د ارزو کو چې و انسان و انسان کا چې بیا مختتل درېمبري نبی علیہ السلام مبارک داسې بیا ویل د هم بیا د غسوال کو چې د مطلب داو چې غټ غټ ګناهونه کړی نبی علیہ السلام مبارک فرمایي و این زنا و این سرقه و این رغم انف ابي ذر اگر که زنا کړی اگر که غلا کړی اگر که ابي ذر پزا خړای کته زړه په بدی کنه بیا بز کنه جنت ته بزی یو شپه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی اسلام مبارک موږ ته رناسو به موږ نه چیک سلام تیارو شپې نه واخو موږ سره فکر سره صحابه کرامو نبی علیہ السلام مبارک سره د مینې محبت تعلق وو ډېر زیات کومه او مینې محبت کې به سړی ته وسوسه ورځي کله روغ تعلقي کنه به سړی ته سوچ ورځي چې د پلانای نه خپانه معمولی معمولی خبره باندې زړه ته دا خبره ورسي چې یار چې نه خپانه دا د دې مینې محبت وایي او چې کله مینه محبت نه به سړی زړه چې دا خبره بڑا پرېرتا وا بیسی نو حضرت صحابه کرام رضوان الله اجمعین ایغو د نبی اسلام مبارک سره مینا محبت وو نو دوسرا فکر سچ شپې تیارې چې لاړ پتن سچ څه حال وي نو چیکس له شوریر حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سبحان الله دی مینه محبت یو عجوبه اثری زړه خپل گواہی کوي چې محبوب د طرف ته ده یو باغ وي هغه مې وای داسې زه ګرد ګرځېدل جای لار خو نه وه خو یو چې چې وای لوګۍ پر وتلې وه زه تروړۍ غوندې ګیدړ غوندې داسې ورته ټینګ سلا داسې په ورو وتل جوړه نه نبی علیہ السلام مبارک ال تناس یا رسول الله موږ کو تاسو ستان وخت کو موږ پریشان سلو نو غشتلې مو چې شاده صدقه سرانه مې دمه نبی علیہ السلام مبارک تو فرمایل چې خلق ته زیره ورته چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه چې چا هم لا اله الا الله ویلی یا به جنت کې داخل نو دی روان سو نبی علیہ السلام مبارک د دې پاره په تورې نشانه اتره ورکړه آسا کتره ورخن کړل کپاونه وی آسا اتره ورکړل چې خلک به اعتماد وکړي چې وکیدا دی نبی علیہ السلام مبارک نائب دی غلط دی الله شان داسې چې اول اول د په مخ ورته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورغی چیرې وې داسې نبی علی اسلام مبارک ورته تاسو وې په سینې الته پریوته په کونه ټوې باندې پوزې په زړه راغی دای مخ چې عمر سے پسې او نبی علی اسلام مبارک ته خبره وکړه نبی علی اسلام عمر ته مخ ور واړو عمر رضی الله تعالی عنہ یو ته یا رسول الله به خو خلک توکل وکي بس دغه باندې اعتماد د لا اله الا الله مو ویل مې نبی اسلام مبارک دا خبر دغه سي پر ډول نو خبر دا ده یو دخول اولی ده جنت چې چا لا اله الا الله ویل اب جنت ته داخلي دي خو دخول اولی خدي لا اله الا الله سره نه ده چې اول سیخ وفات کړي او سیخ جنت ته لاړ نه دخول اولی هغه په نیکو اعمالو سره ده او جهنم ته تلګ دا ډېره غټه خبره ده ډېره لوی خبره ده خلی دا لوی ده دا خبره دې ته سوچو کې چې داسې خلی جهنم په غاړې باندې یو کس روکر زیا پته نه کوي چې دنیا زندگی دې سرنګ ته رکړې و دای په توای چې ما خو خوشیو کا نام نشان نه دمیندلای ما خو خوشی لیدل هم د به جهنم ته ورتلګ دا خو دغ جنا موږ داسې خبرې کوو الحمدی حفاظت وکړه نو دخول اولی د پاره جنت ته چې سیخ سړای زی به ایغه د پاره نیک اعمال کول دا ضروری دي نیک اعمال به کوي بیا به جنت ته سیخځي که نه بیا به جهنم چې پاکېږي او بیا به جهنم نه راځي جنت یو عمل داسې هم سته ده چې آ ډېر مؤثر ده ځنه وړه وړه اعمال او ډېرې ثمرې او نتیجې او ثوابونه دي هغه چې یو آیت الکرسي ده چې هر فرض المنزه نه آباد سړی آیت الکرسي په بندي سره تیری د دو او د جنت منس چې یو رکوټ ده اترای د مرګ چې د ته مرګ راغی چې د مړي سیخ په جنت ته داخلي سور لوی عمل دا سور لوی فائدہ ده او کده سړای د جماعت نه دور وزي نه چایت الکرسی ته رکړې دي هر فرض منځنه اواله خو قران عظیم شان مشتدا شي چې ایمان نه آباد بنه کمال کوي نیک عمل وکړي چې په دې خطا نه چې مسلمان افضلیت او مرتبه او نجات هغه په نیک عمل باندې دا به د عمل ول خلکو ملګری او صحبت اختیاروي ای خو سره اوسېږي چې هغه عمل کوي تا ته به خدای پاک د اعمالو توفیق درکړي تبلیغ ته سره لاړ سه مدرسې ته لاړ سه سفیان او خانقاه ته لاړ سه ذکر مجلس کې شرکت وکړه جلسې چې چنېږه چیرته نیک اعمال کیږي ای خو سره نستا یو لړای کو خپل به تا چې نیک اعمال پیدا سي الله به توفیق درکړي دای نسخه ده یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله او ایمان ول خلق الله نه ودرځو سری زین چې دار زی چې د تقوا به اختیارو سرنګي وکونو ما الصادقین صدیقین او معیت او ملګری اختیار کو تا ته تب خپل تقوا حاصل نو نیک اعمال دا زین چې ضروري دي او نیک اعمال سړی عادت کی یو خبره دا نه معلومیږي آمنون آبادا من آمن بیا ذکر کړ دی ایمان والو خلکو دی پر ایمان ذکر کو خبر د خلی خبره مې خلی نه کړي چې په خلی په ځبه سړي خبر وکړل کنه د ایمان اثر به زړه ته کوزوي چې زړه ته دې اثر کوسي زړه ته به اثر کوزي په کثرت سره نه کومه یو پس د نجات دی من امن بالله والیوم الاخر چې چې ایمان راوړ په الله باندې پورز د آخرت باندې او عمل صالحا هنیک عمل کو فلهم اجرهم نو دوی لپاره د بدل دی دو عند ربهم رب دې دوه فتا الله په بدل ورکې ذات لوی دا بدل به لوی ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نو په دومره دی ویره نه بغمی خبر دا ده چې دی خوف او ویره نه دنیا ول مراد دي که آخرت ول مراد یو قول دا ده چې دواړه نه مراد دي خو راجه او صحیح قول دا ده چې دی نه آخرت خوف او غم مراد دي دنیا چې وکړه خوف پرځي کله به ویره پرځي نو دنیا چې خو به فکري غم به وي خوف به وي خو آخرت کې به نه وي ګوره چې سړي ته ډېر نعمتونه حاصل شي خو بیا هم هغه نعمتو اخیستلو خطره یې وسره او ډېر وري داسې وغسي ډېر وري داسې وسي چې کوم خلک د نعمتو چې شتني هغه غریبان سي الله پاک یې ونه واخلي نو د دې پرا قران عظیم شان تسلی دا ورکړه چې نعمتونه به وته ملويږي اجرونه ثوابونه بدلې به ملويږي خو خوف خو ویر او خطر بني ختمې دل نسته دي لری کې دل نسته زوال نسته دي الله پاک نه پر دې کې دل نسته دي نو دې دې پر ایمان او ایمان نه آباد کثرت سره نیک اعمال کول واخر دعوانا